د مدینه منوره يهودو له هغه ته دې تعلیم ده چې تاسو د خپل پلار او نیکه په قدم باندې مزي کنه تاسو محمد قشان ته هلاک شي دنیا کې به هم ذلت سره مخ شي اخرت کې هم داغو بیماری قران عظیم شان موږ ته واضح کوي څرګندوي فاستبقوا الى الخيرات یو بل سره مقابله په نیکو کارونو کې کوي ریس جوړ ها د څه لپاره نیک اعمال لپاره او مقابله یو بل نه مخکې کېدل الله يفصل بخوف الى الخيرات نیک کارونه حدیث کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام ارشاد چې تاسو په دنیوي چیزونو کارونو کې تاسو نه چې د لاندې مرتبه والا خلک هغه له ګوري تا ته الله دنیا دولت درکړی ده نو ته د دنیا او د دولت د وجې نه لاندې خلکو له ګوره چې تا په شان او سره مال او دولت دی پیغمبر علی السلام وايي هغه تانه چې په مال او دولت کې لاندې وي هغه ته ګوره هغه له نظر کوه او د هغه صحبت اختیار کړه فائدہ به دا وي چې کله ته لاندې خلکو له ګورې نو الله جل جلاله د خپل مال او دولت او د خپل نعمتونو د شکر توفیق درته درکړي او قناعت په تاسو پیدا شي او بیا به دا مال او دولت دا نعمتونه دي الله خلاف نه استعمالوي او هم د کشان ته د دین په کارونو کې ځان پر خلکو ته ګوري او دا و صحبت غوړي څوک ډیر دیندار هغه تهجد کوي ته زه څه کول زه په څه یم چې تهجد نه شم کولای کله نه پینځه وخت موږ په جمع باندې کوي زه په څه یم پلانې زکات ورکړي زه خو سه مغه حج کول شي نو دا نیکو کارونه کې هغه ځان چې تاسو د فوق اوچت هغه له ګوري او د هغه صحبت ورکړي نو تاسو د هغه په شان شي نو د هغه بیماری د يهودو تال او مټول د الله په احکام الله جل دعوه د خباست ذکر کوي او واقعا ما تاسو خدمت تعرف کړی و چې یو مالدار سړی او عامل نمو او د هغه یو راره او د دې عامل یو لورم و او بعضی روایتو کې دا خبره هم راځي چې دا وراره بتیجو ته یو ځکه دی دا ترنه د لور او تل د مال په نکاره به هغه ولا په نکاح نه ورکول او دا عامل ډیر مالدار سړی و زمونی نو نو او کمزورې بوډا و د دې وراره بس لغونی انتظار وکړ مړ بشي ارسه در پاتې تم څه وکړي تم خدای خدای پاک دې کلام مفسرین ما جوړه سو یو انداز ذکر کیږي حیران بشي او خو هغه د دې بوډا عمر طویل شو او رانو په انتظار نه او د انتظار زمانہ خو زر وځي هم نه کنه نو اخر شیطان یې دته یو چل شو تفصیل کړی دی او شیطان ته یو تعلیم ورکړي او چلی ورته وشو چې دا چې چلو کتر دی مړکی کې نه تر څو به ته انتظارونه باسي دا تر د فلانی کلی خواته مړک او لور به هم در پاتې شي مال به هم در پاتې شي او دا غي کلیوال باندې دا داو ک چې زما تر تاسو مړ کړي او کې تاسو بمواله او دیت بواله کن بها بواله کیسه وی ټولې برابر شي نو ډیره دا خبره ده دا خو ډیره ښه مشوره ده کنه نو هغه تر بوت له بوډا روان کړی سبحان الله څه سبز ورد دا بوډاګا هره قابل ده سپینو ګیرو نه دا خلک وایي خدای هم شایان کوي حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي په قیامت ورځ باندې چې چا ګره مؤمن وي او مسلمان او په اسلام کې ګره سپینه وي دا چې مړ شي الله جل جلاله ستاسو سپینه ګره ما ته حیران دي جهنم ته نه اچو سپینه ګره نه ایتا ما ته حیار د سپینو وختانو انا خدای پکې ایو ورکا په کتاب لیکلی دی یو ځل یو سړی و دا مزاحي ټوکې به کولې ډېر ټوک ما نو چې دی مړ کېدلو زمونو ته وویل چې ما خو څه داسې عمل کړي نه دي خو چې کله زه مړ شم زما په دې ګیرې باندې به سپینه چونه راوموسي ته ګیره کله کړې و سپیره چوله به ومخې نو ما اورېدلي د علماو نه د استادانو مې اورېدلي دي څوک هم د الله او ذکر کې په سپینه ګیره ودرېږي خدای معاف کړي زه والله ډېر یېرېږم اعمال مې نشته اخرت طرف ته روان نو هغه زمونه ورته بابا ته ماجبه سړی پس چې ژوندې یو ټوکی دی وهل او چې مړ کېږي نو خلکو نه شرم چې زموږ په تاویل نو تاسو وکړه ما د استادانو اورېدلي دي نو هغه زموږ بابا وصیت ته پرکو وای نو بابا چې مړ شو د ټوکما بابا او قسم سړی و سړی ور باندې کوم خلک او دا ځینې خط تک سپین شو او خفه هغه نه باندې او بزرګ سره ولي والله هغه خوب کې وکتل چې دا ټوکمار جنت کې ده نو دې بزرګ ولا تاسو کاله کې جنت لسیم نه دا فوټي بالکل دې بیکار سره په اخلاق ګناګار فاسق او فاجر څنګه خلې وکړي په الله جل جلاله حضور کې پیش شوم خدای پاک ما ته ویل چې ته دومره معنی یې ریدلې چې بناوټي ګیره دې جوړول سپینه راشه سم دی وبخم زه ډېر مهربان یم او غره مال مغفرت او ګناونه ټول عالم نو دا بډاګان ډېر قابل رحم دي د دې ابرار دا بډا روان کړي اوس مړ کړي نو هغه وې تل کلی خاله هلته کې مړ تشویش به مړ نو هغه سبا اورانو جاړو مخ وهي یو بد حال جوړ کړي نو هغه چې کلیوال باندې دعوه وکړه چې دا تاسو مړ کړي د دې متعلق د احکام یې ذکر کړیو هغه موږ نه مړ کړي اخیر کار حضرت موسی علیه السلام ته راغی حضرت موسی علیه السلام ته ویل چې دا مقتول موږ نه دمړ کړي د قاتل فتح نه لګي ته قاتل موږ ته معلوم اوس موسی علیه السلام هم د سیم کول شو چې خدای پاک دې چې ما سره وشه تاسو ته ویلو چې دا د موسی علیه خبره نه منله د کویتور نه ورته تورات راوړل بیا یې نه مړل نو خدای خبره وره بیا یې نه مړل یو اوس غونې داسې اوس سفر ورته وکړ چې الله جل دعا وکړه موسی علی السلام الله او حکم چې دا بنی اسرائیل غواصه به کې بقره ګای دې زبر کې بیا دا هغه ورټوټه مو خدراوات پرې مونږ دي ګوري او دا مونږ په ژوندې شي خپل قاتل وشه په دې کې بعض خلک وایي چې څه هغه چې بقره د دای زمه کو سوسه تخفیف علم په دې باندې حتی د من علم دې نه رسي چې حکمتونه باندې الله د علم دې حتی د معجزه کوي البته دا مقتول ژوندې شه د مقتول په ویلو باندې په قاتل باندې حجت شرعي قائم نه کیږي او چې موسی عليه السلام دا یقین و چې دا مقتول رښتیا وي په تور معجزه یې راځوندې کېدل کنه نو هغه چې کله بیا دوه بقره ذبح کړه بقري قسمه ته کړو مور والا خدمت کړو تاسو ته یاد او وای ذبح کړ کوم ځای ور باندې وهل پرې کې مفسرین وایي څوک یې زړه ور باندې وهل څوک یې زبانه وهل څوک یې دومي ور باندې لکه ور باندې وهل خدا سم ضروری نه ده خو بعض مفسرین دا لیکي شوربانوي وهلو نه عامل اوچت شي ودرېد پښتنه ونه کې الکه چا مړ کړي وې دا وراره مې مړ کړ چې دا خبره وکړه بیرته مړ شو ولوي د پزما کې باندې ګرګیا زمين پر ولوي هغه قراره یو شلوي ذلیل شي قصاص و الله واخستلو او د میراث نه هم محروم شو هر څو الله پات شو دوکه چا ور کړو شیطان دوکه چا ور کړو مال او دولت د مال دولت ډیر خطرناک شي چې کله د مال او دولت محبت غالب شي دا دی الله رحم کوي خو چې د مال او دولت محبت غالب شي کړه صحابه کرام ډیر مالدار مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف دومره مال چې چاندی نه چاندی دې وزنګ ونیول او بهر به راوستل دا ګوړه او دا کده دا به پکې ګرځول چې دا غي لاړ شي زمونه خطر نور مال الله ورو کړي هر تقدیر انو دا میراث ته محروم شو قصاص مو نه واخیستل هر څه ټول هغه حرسونه ختم شو او مسله دا ده چې یو وارث وارث هغه مورث مړ کی ک عمدن مړ کی قصدن او که غلطی سره مړ کی د امام ابو حنیفه د امام شافعی د امام احمد بن حنبل مسلک تعالی چې دې قاتل ته میراث نه ورکړي لا يرث القاتل قاتل له میراث نه ورکړي ځکه هغه څه چې خدای پاک خپل موقع ته ساتلو هغه د خپل فعل بلغونی نه مخکې څه مشکله نه خبر البته امام مالک رحم الله فرمایي چې نه که قصدن اذا قتل کړي او سړی را ویلا شو پلار مړ ته پلار بیا میراث نشو ولې محروم شو خطر نه د ځمکې میراث پرې شي نه د پیسو له میراث کپلار زوی مړ کو بیا چې کوم د پلار د خپل بچی نه میراث نشي ولا خاموش ختم شي نو شي لا خبر نو البته امام مالک رحمه الله فرمایي چې قصدن مړ کی د میراث نشته چې غلطي سره مړ کی د میراث محروم نه دا کیسه هغه دي يهود د مديني منورې ته ذکر کوي چې تاسو د خپل پلانونو په قدم باندې لاړ شئ په دې صورت کې تر دې ځای پورې دوزله الله جل جلاله زوندې مړ کړی دا او به زوندې کړی یو ځل چې بني اسرائیل د حضرت موسی علیه السلام سره کوه تور تلاړ او الله جل جلاله ورته دا زما کتاب دی او لعل الله جهره خدای موږ ته په ښکار راوګور دا څنګه یو خبره او خړې نه ګورو ذات نه ګورو خبره او ته الله ورته په غوسه تل درې باندې ور باندې نازل یا دا ویو کړ هغه مړ شو موسی علی السلام خدای په سوال وکړ مړ کول نه مخکې به دې مړ کړی وي موسی علی السلام په سوال او دعا سره الله واپس دا اویا کسان ستر ادمیانو دا یې ژوندي کړل اوس یو ځل مړه شول بیا را ژوندي شول دلته هم دا مقتول عامل مرشه الله بیا ژوندی کړ بیا مرشه د دې د هغه فرق دا ده هغه څه کې اویا کسان بنی اسرائیل کې د ژوندۍ کېدل اصلي چیز خدای په تور عذاب هغه چې کوم ده مړ کړل او واپس ژوندۍ کې بیا ژوندۍ وو او څو خپل دې ټی پور کړل او دا عامل په خپل مرګ باندې مړو او بیا را ژوندۍ چې په دې کې مرګ اصل ژوندې شي خپل مقاتل او شو د لږه نه بعد بیا فرش په دې کې نورو مفسرینو بلاش تحقیقات کړی دي هغه تاسو د ذهن ډیر کوچت دي ترجمه نه وکړي مثل حدیث کې راځي مستشهد حدیث ترى یو ډیر اهم خبره اول فتنه بني اسرائيل النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول فتنه بني اسرائيل کې هغه د خدای وجه اوله فکر هغه د دې خبرې ته اشاره ده چې وراره د ترنه لور غوښتله دوله ورکوله ګوره سوره روی پته لارې مرش ټیک شو د دې خدي همدا که شان د ترزوی مړ هغه د میراث ته محروم بلکې ټول بني اسرائیل یو قوم بل قوم په جګړه باندې مبتلا شو بلکې ټول هغه بني اسرائیل د پیټنی په ګرداب کې راګیرو یو بل ته تام کړه بلې تام کړه بلې تام کړه هذه اصل او اصل منشأ حدیث ته مشکل شریف ته اول فتنه بني اسرائیل اول فتنه بني اسرائیل هغه خدای دې خطر راکړي ساس دې ساس په خپل لور ته ویل بنت چې دا خاون به دې خام خاطه به کې چې څو ورته وایا په باندې د څه یو چل ور باندې کې یو ځلې یو ځلې دا ساس کوي دا ساس راځي د دې زوم کور کې هغه زمیندار زمکه اړای اړي کې چې کوم ده لالو لکه ډیر هوښیار سړی دی ډیر عقلمن سړی دی ما چل نه پیچلی مولو ته دا د چلو که چې اوس ته ځان بیمار ځان بیمار ځان بیمار که او چې دی راشي زه ورته زما دا لور بیماره ده د دې ډاکټر نه ځو بیا به ټیک شي پاتې ښه نو هر نو پای څه څو خبرې اورېدل وی کنه په پای نه چې په پاتې دی چې تاسو مو چور دا خو نو څه شل وکړو دا خو ته چې په شاکه خبرې او بالکل ټیک را په شاش په شاکه دا غلی دا پړای قتلت چې تاسو قتل کړی دوه غنو قتل کړی په قتلتم اباکم تاسو قتل اباکم تاسو پلاران مړ کړی نفسا یو نفس له یو شخص له سړی له فداراتم تاسو فداراتم تاسو پکې اختلاف کړی فدارات تاسو فکی اختلاف کړو یو استعمال ده بل وی استعمال موږ استاد وی الا دې جنتونه هلو کې غلې او بل کې ذکر کول تا تا تا موږ استعمال کړی او نه استعمال کړی فدارات اي اختلاف ما اذا فات دا فات فيها په دې نفس مقتوله کې تاسو اختلاف کړی فيها اي في قاتلها فقاتل کې مو اختلاف نه مو منل والله مخرج الله ښکارا کون کړه والله الله چې دا مخرج ښکارا کون کړه ما له هغه سي كنتم چوي تاسو تکتمونه پټولو مو قتل قتل مو پټولو په نور کلیوالو باندې مور اړول بیان د تدویر الهی فقلنا فسویل ومنګه تاسو له ادربو اوغیا وهو دامړی ببازها په باز د بقره باندې په باز د ګای باندې چغه ور باندې و هل اخصه د تل به راځوندې شپل قاتل بشو اوس پرې کې موږ څه ثابت شول دې کې دا ثابت سوله چې الله جل جلاله د یو شخص چې ژوندې او مړ شو او بیا بیا الله را ژوندې د یو شخص په ژوندې کول باندې قادر ده د ټول دنیا په دې نظام باندې هم قادر ده چې انسانان او غیر انسانان ټول په قیامت کې راځي کذالک هم د کشان ته لکه څنګه چې خدای عامل ژوندې ک کذالک لکه څنګه چې الله د عامل او د مقتول ژوندې ک یحیی الله ژوندې کوي الله جل جلاله الموتى مړي په قیامت کې تاسو یقین وکړئ په سترګو مو ولیدل ويري درليني ويري درويني ورته کې څه ورته ویلي دل چې تروینه دیتا تروینه الله جل جلاله تاسو له آیاته هغه عجایب د قدرت خپل آیاته عجایب قدرت خپل آیاته نشانه د قدرت خپل څه د پاره لعلکم تعقلون خای مناسب ده تعقلون چې تاسو غور وکړئ پکې تعقلون تاسو غور پکې وکړئ او سوچ پکې وکړئ اے بني اسرائیل اے بني اسرائیل نفرجعو بنذیر عن انکار نذیر اخر البعث نو تاسو چې دې کې سوچ وکړئ چې دا سره الله مړ کړو او بیا پرې پاک راځندې ک همدا کشان ته هر نه پس پدا کې سوچ وکړي چې زه به مړ کېږم او بیا به راځندې کېږم او درس دلال او حضور کې به درېږم او ما سره به زری زری حساب کیږي دا ما سره به یو سکند دی یو منټ حساب کیږي د ځواني حساب کیږي د مال حساب کیږي د عمر حساب کیږي د علم حساب کیږي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم قیامت ورځ انسان او د دې بنده په منځ کې چې خدای پاک ونه حساب اخلي لا حجاب بینهم بالکل عام د انسان په خپل کوو چې موږ ولرو او د هر څه سوال جواب غواړي خدای په دنیا او آخرت واړه